ربط د دې صورت مخکې صورت سره د صورت النجم نا بل مسله ذکر کدا نفی د شفاعت قهری او دا په څلور سورتونو کې ذکر وا او دا څلور سورتونه په منزله د یو باب وو نجم و کمر رحمان واقعا نو ماخ کې صورتونو کې هغه تخفیف دنیوي او دارن کې بشارت للمؤمنین هغه ذکر شو اجمالا نو په دې صورت کې هغه ذکر کیږي تفصیلا دویم ربط د سورۃ القمر په اخر کې دا ذکر شل فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نو اوس په دې صورت کې هغه تعلیم د قران علم د قران ذکر کیږي الرحمن علم القرآن بل مناسبت ربط علما ذکر کئی چې سورۃ القمر کې هغه غزای جسمانی هغه ذکر کدا اور اوس په دې صورت کې غذای روحاني هغه ذکر کیږي چې هغه قران دی حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایل چې الله رب العزت د انسان دا وجود د دوه سيزونو نه مرکب کړي دي يو جسم چې هغه د خاورې نه جوړ شوی دی او يو په دې کې روح دی چې هغه د بره نه راغل دی نو الله رب العزت د کم سیس چې د خاور نه جوړ دی د هغه نشو نما دی پاره هغه ترقی دی پاره اسبابم د زمکه نو باسي چې دا غلی او فصلونه او میوجات دي او روح د برن راغلې نو دیاغي علاج دی پاره هم دیاغي ترقی دی پاره او نشو نما دی پاره علاج اغم د برن راغلې چې او قران کریم دی نو سورته قمر کې ذکر د غذای جسمانیو شو نو اوس په دې سورت الرحمن کې هغه ځای روحاني د هغې ذکر کېږي چې علم القرآن خلق الانسان علمه البیان داوه د صورت چې په دې صورت کې ذکر کېږي اثبات د رحمانیت او دارن کې اثبات د برکت خاص یو الله دې پاره اثبات البرکت لله تعالی خلاصه د صورت دا صورت درې حصے درې حصے دي اور څنګه چې درې رکوګانی دي د قرنګ کې درې ابواب هم دي د دې هر رکو هغه مستقل باب ذکر کیږي اوله رکو آیت نمبر 25 پوری دا اوله حصہ د صورت ته پدې کې ات دلایل عقلیه هغه به ذکر کیږي په اتو انعامات باندې او پدې کې و دا فب ای اعلی ربکما تکذبان دا به ات مرتبه ذکر کیږي دویمه حصہ د آیت نمبر 26 نا تر آیت نمبر 45 پورې دا دویمه حصہ دا او پدې کې تخفیف اخروی هغه ذکر کیږي او دا مشتمل دې کې ودا آیت مبارک او ذلی راضی فبی ای اعلی ربکما تکذبان آیت نمبر 46 نا درې مرکو دا دریم باب دی او پدې کې به ذکر کیږي بشارت للمؤمنین اته انعامات هغه به ذکر کیږي او پدې کې به شپارس مر اته مرتبه چې دینو دا فبای اعلی ربکما تکذبان ذکر شي نو دا تقریبا دا ټول چې دی نو دا په دې صورت کې به 31 مرتبه دا فبأي آلاء ربكما تكذبان دا به ذکر کیږي حضرت شیخ نور الله مرکده به فرمایله چې حاصل د دې څه دی چې اول اتو باندې عمل وکا اول اتو باندې عمل وکا هغه ومنه نو په دیغه په سبب به ته اوونه بچ شي چې دا اوونه بچ لې نو په اتو کې به داخل شي چې کوم اخیری حصہ کې اتو انعامات به ذکر کیږي کله به فرمایله چې خپل عقیده هغه جوړه کا پدی په اصول د قران چې هغه اته دی نو بچ بشي ته هغه د اوو دروازو د جهنم نه نو داخل بشي هغه اته دروازو د جنت ته دا سورۃ الرحمن حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شیء عروس وعروس القرآن سورۃ الرحمن سوال هغه وخت کې ربط کې مونږ وې چې مخکې صورت کې ذکر شل عند ملک مقتدر چې دا ملک مقتدر څوک دی نو آیا هو الرحمن دا رحمان به خبر شي لپاره د مبتدا محذوف چې هغه هو ده الرحمن هغه ذات لوی بادشاہ او لوی قدرت والا چې دی والرحمن هغه رحمان ذات دی تعلیم د قرآن هغه مخکې ذکر کړ دی او تخلیق انساني هغه رستو ذکر کړ دی وجه د تقدیم د علم د قرآن صدا په پدې کې اشاره د دې طرف ته چې د انسان اعلی مقصد د پیدایش هغه څه دی تعلیم د قران دی فهم د قران دی ځکه علم د قران هغه مقدم کو په تخلیق د انسان باندې دویمه اشاره پدې کې دا ده چې علم القرآن تعلیم د قرآن مقدم کو اشاره ده دې طرف ته چې د الله په انعاماتو کې لوی انعام هغه څه دی فهم د قرآن دی چې الله چاته ورکی ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا علم القرآن چې خودنه کړی دا القرآن د قرآن خلق الانسان او پیدا کړی دی دا انسان علمه البيان او خودنه کړ دتا قوت د بیان چې هغه نقطه کو دی هغه بیان دی بعض روایتو کې لکه مفسرین لیکي چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت او سوا هغه لغات جبه خودلې ویا حضرت شیخ نور الله عمر کدو فرمایل چې هغه یور قول له چې او زرا لیکن مواهب الرحمن وی پاغي باندې کلام کړ دې چې دا د کاتب غلطی ده او زرا نه بلکې او سوا وو یو هغه څه چې دینه مراد بوټي دی نو بیا و شجر دامو په سرا لاغت هغه بوټي مراد دی نو فرق ذکر کوي چې دا نجم نه مراد هغه بوټي دی چې په خپل زور تني په خپل پندو باندې نه ودرېږي یعنی په ځمکه خواروي او و شجر نه مراد هغه دی چې په خپل زور باندې په خپل تني باندې هغه ولاړ وي بعض فرمایي چې د دینه مراد څه دی د دینه مراد هغه ستوري د اسمان دي لیکن خسته قول هغه دک کې دی چې د دینه مراد هغه بوټي دي نو اوس دا ون نجم چې مراد ته بوټي دي نو بیا تعبیر د بوټو نه په دې سره نجم سره ولې وکړه په دې کې څه حکمت دی از شیخ القرآن نور الله مرکدو به فرمایله چې په دې کې اشاره ده چې څنګه الله فرمایي چې دا اسمان دا مې خسته کړ دې په څه باندې پستورو باندې نو دک سي د ازمکه مې خسته کړ د پرې بوټو باندې نو ما معنی کې او سره او سره فرق وکم ووضع الميزان چې اخو میزان ترازو تلا نو اول میزان نه مراد څه دی هغه تلش لا چې په کم باندې اشیاء تلل کیږي الله تطغوا فی المیزان د دینه مراد میزان نه هغه طول شو یوشی تلل اور ولا تخسر المیزان د دینه مراد څه موضوعنا چې کم شی تلل کیږي اوس دلته المیزان ذکر شی دی او ځ المیزان نو پدې کې علما درې وجه احتمالات ذکر کړي چې د میزان نه مراد څه دی بعض علما ذکر کوي چې دینه مراد تل ده په کم چیز باندې چې اشیاء هغه تل لیکيږي یا د دینه مراد عدل او انصاف دی یا د دینه قران کریم دی بیا در شیخ نور الله مرکدو به فرمایلا چې مخکې والسماء رفعها ذکر کا او پسې میزان ذکر کا عمل بالقرآن دې وکړو نو دې سبب الله تا به هم اوچت کړي لکه څنګه چې اسمان اوچت کړ دی لکه حدیث مبارک کې چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله د دې قران په سبب ډیر خلک هغه اوچت کړي دي هغه له لوی لوی مقامات ور کړی دي دویم چې د دین مراد عدل شي نو عدل هم مناسبت آسان دی چې کله تا انصاف وکړو او ځان د ظلم نه دی بچ کو نو الله رب العزت به تاسو کی اوچت کیا اوس دا میزان درې ځلې ذکر شوی دی. د دې فایده حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده فرمایله چې تاکید فی المیزان دی او اشاره دې طرف ته ده چې دا میزان د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې نظام عالم هغه په دې باندې قائم دی. الميزان من اجل نعم الله تعالى لان به قوام لنظام العالم چې په دې باندې الله رب العزت د نظام عالم نظام هغه قائم کړی دی چې سو پورې انصاف وی عدل وی دا نظام به چلیږي اوس حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه به فرمایله مخکې فاکهه ذکر شلا او پس د فاکهه نه نخل ذکر کوم اشاره دې طرف ته چې یو خو په عربو کې دا میوه د کجوري دا ډیره زیاته و دویم دا چې نخل یو داسې میوه ده چې دې کې غذائیت هم دی او دې کې فاکهیت هم دی خوند پاره هم خړل کیږي او چې اخره نو موړ پی هم شي د کم کم نعمت نه چې نو تو کذبانه انکار کوي دروغ جنتیا به کوي اوس دا آیت مبارک په دې صورت کې 31 مرتبه راځي او حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مخکې چې کله دا صورت تلاوت کو خاموش ناسو پته وی چې دا صورت چې ما کله د جناتو مخکې لسته موسم په اعتبار سره مشرق هغه دو دي چې تا خیال کړی نو خپخه کې نه دی کړی آینده دې پاره وکا چې هغه ګرمي کې نور هغه د مشرق د یو کونې نه راخیږي او په جیمی کې هغه د مشرق د بلې کونې نه راخیږي اوس دواړه ملغلرې دي، مرجان هم ملغلرو ته ویل کېږي او لؤلؤ دام چې دی نو ملغلرو ته ویل کېږي. حضرت شیخ نور الله مرکده وب فرمایل لؤلؤ دا ویل کېږي څه ته غټو ملغلرو ته او مرجان نریا نو اوزی د دې دواړو نه اللؤلؤ ملغلرې غټې والمرجان او دارنګې ملغلرې نرۍ والاکرام او خاوند لوی عزت ته اوس دلته حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې دلته اسلوب د قران کریم هغه بدل شله طریقہ اوس پوری ضمیر د تسنیه به ذکر کده فبی ای اعلی ربکما تکذبان ٹھیک شو او دلته د مفرد ذکر شله د هر واحد عقیده هر واحد دې دا عقیده ولري چې خپل ځان باندې د فنام او په خپل رب باندې د بقام هر واحد دې عقیده ولري په خپل ځان د فنا او په بقا د مهربان چې هغه الله مهربان هغه همیشه همیشه دې پاره نو ربک مفرد ذکر شوم دویم وجه دویم سوال بیا پیدا کیږي چې اوس دلته خو ذکر شل فنا او فنا څه د مرګ دی په انسان باندې موت راځي هغه مړ شي دا بظاهر خدا نعمت نخکاری او دې پسې آیت راځي فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو دا خو نعمت نشه بظاهره ځکه فنا کېدل، ختمېدل، دا خو نعمت نه دی. نو حضرت شیخ نور الله مرکزه به د دې دوه جوابونه ذکر کول چې د دې فنا نه مراد محض فنا نه دی، فنا یې محض نه دی بس چې بس ختمېدل دي، بلکې د دې نه هغه فنا مراد دی چې هغه سبب د بقا ګرځي چې هغه حیات اخروی حیات اخروی د آخرت هغه ژوند دی هغه به الا اصليږي چې په دې دنیا کې پتا باندې موت هغه تاریخي نو دا په اصل کې څه شو نعمت شو چې د هغه حیات ابدی ته ترسي نو په دې باندې برسي دویم حضرت شیخ نور الله مرکدو به فرمایله چې ذکر د فنا اوشو دا نعمت ته ذکر چې دا سبب د ملاقات د رب ګرځي چې پتا باندې سدي موت راځي کل یوم هو فی شأن کل یوم هر ورځ هو فی شأن هغه په جدا جدا کار کی وی په جدا جدا پروګرام کی وی اوس شأن مراد سدی شان نه مراد هغه پروګرام علما ذکر کوي خطیب ذکر کوي فی کل یوم الی العبید بر جدید چې هر ورځ خپل بندګانو باندې نوی نوی احسانات کوي دویم معالم التنزیل هغه ذکر کوي او خطیب هم دا ذکر کړی دي چې شان هغه سدیا چې سوکل چې یو بادشاہ هغه د خپل وزیر نه تاسو کو چې د دې آیت مقصد مطلب څه دی کل یوم هو فی شأننا او د دې جواب ته مال خامخا ساره پورې راکې وې دې چې وزیر واپس لاړو خپل کور ته انتهایی پریشان وو نو هغه یو غلام وو ها غلام د دنه تپوس کوي چې مولا ته خو نن ډیر پریشانې وجه صدا هغه بس اسی داسي په نبي هم سوجه راته وکیا وای داسي بادشاہ تپوس کړ دې چې کل یوم هو فی شأننا د دې څه مقصد دی وای په ما باندې درې آیتونه چې دنو هغه ډیر ګران شوی دی سمج کې ناراضي دعوتو کلی تکشف لی ما ته ذکر اغوخته چې ته ما ته دا اشکالات زما لری کیا یو دا وګرا په سورته مائده کې چې راځي د قابیل او د حابیل واقع راځي حالت الله فرمای فاصبح من النادمین د سحر کو د پیغمانتیا کوونکو نام نو پیغمانتیا کول په ګنا باندې دا خو توبه ده او توبه چې دینو قبل الموت هغه خو قبليږي نو بیا دا قابل توبه ولې قبول نشلا او دویم کل یوم هو فی شأن دا چې الله هر ورځ په جدا جدا کار کوي او حدیث کې راځي چې ان القلم جفا بما هو کائن الی یوم القیامه قیامت پورې چې سکی دن کې دي بس قلم باغې باندې سشي وي اوچ شوی دی دریم هغه آیت راځي وان ليس للانسان الا ما سعى لکه مخکې نج سورۃ النجم کې چې تا ویلا نو اوس فرمای الا ما سعى او دا سوال او جواب مونږه ذکر کړو لفظ اعتبار سره اشکال پیدا کیږي زر دې چمغو فارغ شو ولی الله فارغ نه دي سه حالکه یو کار هغه رکاوټ د بل کار لا هغه نه پیدا کیا دې پر خطیب معنی کوي ایسا نقصدو لحسابکم وجزائکم زر دې چې مونږ به قصد کو ستاسو د حساب او د ستاسو د جزام تاسو ته تاسو د اعمالو هغه حساب وکړي شي او بدل درکړي شي اور فرمای خطیب چې په دې کې سدي زجر دی په دې کې زجر ذکر کیږي دوی د پاره لکه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه روایت دی لا تنفذون الا بسلطان نشي وتلی تاسو مگر په دلیل سره په زور سره بسلطان په زور زور ورتیا سره نو وته خو تاسو شي نه اوس دلته یا معاشر الجن والانس دلته جن هغه مقدم کړ دې په انس باندې او سورته بنی اسرائیل تو ګره ان یاتو بمثل هذا القران چې دوی راتللو کې پشان په مثل د دې قران لا یاتو نبی مثله دوی راتلل نشي کولای په مثل د قران نو دلته انس دا مقدم دی په جن باندې او دلته په دې صورت الرحمن کې جن مقدم دی په سبا باندې انس باندې وجه هغه علما ذکر کوي يو حضرت شيخ نور الله مرکزو فرمایل چې دا تفنن د قران د کل جديدن لذي قرآن اور په مثل د قرآن پس کې فصاحت کې په بلاغت کې په حسن کمال کې په حسن علم کې او په دې کې انسان هغه مخ کې دی هغه اعلی دی انسان هغه مقدم دی په سبا باندې په جناتو باندې علم د انسان هغه زیاتی نو حسن اتیان د قران اتیان د مثل د قران کې هغه کې احتیاج ست دی فصاحت تا بلاغت تا دارن کې حسن کمال او حسن علم تا نو آلته انسان ذکر مقدم کا دلته چې دینو داسې دی انفاذ دی ان تنفذو من اقطار السماوات نفوذ ذکر شوی دی اور پدی نفوذ کې دا طاقت دی کنه نفوذ په طاقت سره په ضرورتیا سره کیږي چې وزه نو هغه ته چې یو زین اوځي په خپل زور او په طاقت بوزي او په طاقت کې چرنه دا جنات دا زیات دي دی اعتبار سره جن دلته مقدم ذکر کوم نه چې دې دغه د یو جان د ګناه په باره کې به تاسو کړي شي لا یسالو عن ذنبه اوس ذکا علما ذکر کوي شیخ القران نور الله عمر کدبوک چې کافیه برابرول داسې به وي چې تاسو به نشي کې دي کې بیا ته سوال کې چې سورته اعراف کې خو ذکر شوی دی چې سوال وکيږي مجرم نه به دغه ګناهونو باره کې سوال کیږي او دلته وي چې نه کیږي نو حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه وو فرمایل چې دلته عدم سوال نفي د سوال چې راغل دا داسره للاعلامه لپاره د علم د معلوماتو بنه کیږي ها چې کمزې کې د سوال ذکر شوی دی نو څه بس دو باغونه بي بي عدد نه حضرت شیخ به فرمایل چې دا تسنیه لپاره د عدد نه ده بلکې اشاره کثرت ته ده چې دوی لپاره به ډیر زیات چې نه سوي باغونه به وي یا دا تسنیه ذکر شوی دا لوجد لموافقه رؤوس الآیات لکا تکذبان حمیم آن زواتا افنان لموافقت روس الآیات دریم وجه حضرت شیخ القرآن نور الله مرکده به ذکر کولا چې دا تسنیه ذکر شوی دا په اعتبار د مخاطبین چې مخاطب اغسو دوو جن او انسو نو د هغه اعتبار سره چې جنتان تسنیه ذکر شوه یو وجب حضرت شیخ نور الله مرکزو دا ذکر کولا چې جنتانیم دا قسمه قسم باغونه نو یو چې دی لاجل صحت العقیده یو باب موحد ته دی هغه د عقیده د صحت دی وجي چې توحید باندې کلکو د توحید عقیده اختیار کړي وا او دویم لاجل العمل چې بیا خسته اعمال کړي د پیغمبر د سنت مطابق او دارنګ خطیب یو بل وجه ذکر کوي چې جنتان دا تسنیه ذکر شوی دا ولیا په دې کې حکمت ده چې اشاره ده هغه کامل مل مستیاتا انعامات وتا لکه دنیا کې یو انسان کور جوړی نو یو لپا د سکونت وی او یو باغیچه ځان له جوړ کی چې به یې کې سیل سپاټه کوي ګرځي را ګرځي لکه حدیث مبارک کې بمرازي بالکل داسې نږدې وي خپ آرام را کې سسیز باندې پورته خطل حاجت بنوي ځکه چې پای کې هم د غردې دوه خطر وي بالکل د خطرین هر سبب پاک وي بالکل نږدې نږدې ار یو شی به ملاويږي والمرجان او دوی په پشان دا مرجان وی په خایس کې دا دواړه ګټو ته ویل کېږي یا کودم ګټه ده مرجان هم ګټه ده از شیخ القران نور الله مرکز او فرمایل چې مرج دا یاقوت دا ګټه دا مشهور او پس کې پس صفائی کې او مرجان دا هغه خطیب بیا ذکر کوي چې وګوره انعامات د رب هغه څومره خسته ترتیب سره چې اول دل د مقام ذکر وکړ چې طالب کور ملاويږي باغونه به ملاويږي ولمن خاف مقام ربه جنتان او بیا چې ار یو شی وی نو بیا هغه د پاره چې دنو فيه النقاصرات الطرف دام ذکر وکړه اشاره د تکمیل د نعمت ته اوس سوال حضرت شیخ به فرمایله چې باغ وی نو باغ سره مناسب سود میوه تذکره وا بیا او پسې د اوبو نو دلته فیهما عینان تجریان دا مقدم ذکر کو فیهما من کل فاکه زوجان باندې وای ځکه چې دا په طریقې دا اسلوب دا انسان دی کله چې یو انسان چې په چکر باندې سیل باندې روان شي اول ځان له سد ناس ته ځای وګوري سوري وګوري نو یې فرمایل زواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تک تور یا تکشنا از شیخ نور الله مرکزو فرمایله چې دې ځای کې چې کله د شیخ القرآن د پنډۍ نور الله مرکزو به ورسېده واقع به بیانول چې یو پروفیسور ما هتراله وای ما ته چې مان تاسو کمال لغت کې پی ایچ ډی وکړه وښلې ما ته هر یو لفظ راځي ما ته زه د مدهامتن ترجمه وکا وای تور ما نه وای شین ما نه نو اوس مدهامتان څه ته ویل کیږي حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل مدهامتان شین ته ویل کیږي کو هغه شین ته چې دومره شین وي چې پکتو کې تور ښکاریه چې په کتو کې تور کاری لکه ډیر شین شیوی چې لری نه ګوري نو هغه سړی ته تور تور کاری نو مدهامتان تک شین چې پلیدو کې تور وی داسې باغات بویا دا نه چې یو واخ یو ځای کې بلبل ځای کې او چرته وینا اي خيرات الاخلاق خست اخلاق ببيا او دارنګ حسان حسان الوجوه لکه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کو دی آیت بارکه چې خیرات حسان څه مقصد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خیرات ای خیرات الاخلاق خسته اخلاق ولبی وحسان اور حسان الوجوه خسته شکلون والا بعضو کې خایس وی لیکن بیا اخلاق چې دنو لوجد حسن اخلاق نارتاوی د چا په جبا د عربو د هغه په اصطلاحاتو باندې او د عربو دستور وو چې دوی به هغه خزه نخو خوله چې کوم کوسه گشتا وا په لارو کوسو کې به ګرځیدل اوش لیم نو مقصورات داسې خزه چې هغه په پرده کې اوسیدونکې وي والاکرام اور خاونده لوی عزتون والا دی اخر کې به کافیه برابرولا او فرمایل به چې دغه مقصد وو د سورۃ الرحمن لوی شان والا دی لوی عزت والا دی نو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دا د سورۃ وکنا المبارک فی کل شی هو الله ٹھیک شه اثبات البرکت لله چې برکت یو الله دې پاره دی نو اوس بیا به چې دغه مقصد و د سورۃ الرحمن کتا عمل کو ځان دې پابند کو په اصول د قران صحیح شه نو دغه مقصد و د سورۃ الرحمن از شیخ به فرمایلم چې مونږه د رب نه سوال کوو چې مونږ ته بیا توفیق راکې په دې میاشت د شهر رمضان چې او استاد کتاب قران مونږ بدل تبل شان کافی وکړو چې یا الله تر رحم کې زما والد په شیخ القران چې وو استاد دې کتاب عاشق قران